یا تجدید حقائق الایمان د ایمان حقائق ثابتول یا تازه کول د حقائق د ایمان دریم قول زمون مشایخ وای چې مقصد د صورت ترغیب انفاق ته دی په و طریق پنځه طریقو باندې او زینت لهو اسد ځوانانو مشغلی دي او زینت د خزو ډول دی تفاخر سبب د فخر دی او تکاثر سبب د زیاتوالی دی پنځه امور ذکر کړل علی رضی الله عنه وی وای د پنځه قسمه انسانانو تذکرہ ده دي کې تورز رستا دا فصل وچی تیل خکاری بے زره زره شي دا مثال د انسان د زندګۍ سره انسان دنیا ته راغی پیدا شو بچی پیدا شو بس فصل زوړ شو بوټه راو ورسې د سیاړ شو ختم سبا له خبر وشو لانی خان مړلې جنازې به راشه دغه د دنیا ژوند دی دنیا ډېره بے وفا ده د دې زندګی ډېره بے وفا په منګه او تاسې دنیا په داسې نافرو تماشو کې اچلی چې زمنګ نه الله میر دی قبر میر دی اخیرت دا یو خبره ذهن کې کینه وای ورونو کچیرتا په صحیح معنو کې منګه صرف زنکدن یاد کو یام قبر یاد کو یام دا خبر ذهن کې رااله چې د سی و ورځ را روانه ده چې موږ به د خپل الله مخې ته ودرېږو او زمونږ الله به موږ سه حساب کوي ته یقین وکړه موږ به چرې به د عمل نشو موږ به چرې به د اخلاق نشو زمون خوینه به خراب نشي دا خو منګه پړې شلولې دي او وای چې پړې وشلې چې د چا په پټي ورسي ولې پړې څه دي د الله یې را پړې څه دي قبر یادول زنکدن یادول حشر یادول الله دې په من رحم وکي دا الله رحم وشي خو خبره ډېره اسانه ده او ته ونشي نو ډېره ګرانه ده نباته بوټي داغه ثم يهيج به وچی فتراه مصفره به زیړینی ثم يكون حطاما دا دا دنیا حالت ده کافر د پار اخرت کې صح عذاب ده مؤمن له بخنه ده او اخر کې وای د دنیا ژوند هیڅ شی نه ده ور د دنیا ژوند باندې منځ نه زیږي چې انسان تربیه وشي په دې چې دا انسان د الله په دغه کې دی د الله نه پټې دی نشي او د الله د مخالفت نه ویریږي دویم قول بعض علما وایي وای مقصد د صورت څه دی الزجر للمنافقین باوصافهم الخبيثه هغه قوانین چې شریعت ویلي دي دا غي اتباع او هغه قوانین چې خلکو د ځان نه جوړ کړی دي نو دا غي بدوا دي اتباع القوانین الشرعیه وتطبیق القوانین الوضعیه والامر باتباع رسول الله زمنګ شیخ محترم په خپل کتاب کې لیکلي دي چې مقصد د صورت زجر او منع ده د فساد په شپږو طریقو باندې یو تحریم په زهار سره په ظاهر د صورت نه دا معلومیږي چې کله دې صورت کې سره فهم تدبر وکي چې مساله د زهار زهار په دې ته ویو یو سړی به خزه ته ویلې چې ستا شاپ ما د سیرا ما د لکزما د مور به به نه بند پر خدا او نه به ځان سره دې کوله دا سورت د خوله بنت سالب رضی الله عنها باندې کې نازل د اوس ابن سامت خزوا او دې جهاد وسوکو عائشہ په وی وای زد کور په یو غټ کې ناشته ومه او دا مجادله نبی علیہ السلام لراغلی و او ته ویل ابلا شبابی الله زما لار درو باسه زبر د بل خاوندم نیم درسه د سی وکړ زبر څو کما مور عائشه وی وای زلا ناس توما ما خبره و نورې دلې اسمان کې الله د دې خبره اورېدلې وي آیاتونه نازل شو هغه خزه چې تاسو جګړه کوي د خاون باره کې الله ته شکایت کوي الله د دې پرې دعا وي نو دا زما ورونو منګه او تاسو له درس دی چې مشکل راځي نو من به خپل الله سره رابطه اکثر بعضی د زورور خلک زورور الله دې خدا یې زناور او په خیر زړور کوي پیسې زړور یې او د دین خلاف کوي او کله به تا ویری یره زبر باندې راپورټ وکم زبر داسې وکم وای زبر د باندې یو درخواست ورکم نو چاته به وای چې ته په ما کم ځای کې درخواست وې ته کم ځای کې وای بځه قاضي او جج او بل ورکوم وای زه د بادشاهانو بادشاہ له یو درخواست باندې ور ته خو الله له یو چا په سر درخواست ورکړل چې ته په حق یې به ته وګوره چې ستا الله د دې څه کار کوي او ستا رب د دې څه پیښې کوي عمر صاحب را روان دی دور خلافت دی چې ګوري لام کې یو بډای خزه راووته عمر ته اشاره وکړه عمر را کوشه کله چې عمر را کوشه کینه بچي کینه وتوي عمر قد كنت تدعى عميرا زياته چې وړو کې وي من به عمر ګوټه وي عمر دې عمر ګوټه دې د دینه بعد بيدته خلق عمر وي وسته خلق امير المؤمنين وي فتق الله زياده الله له ويريګه ورجمستونه او عمر ته وای عمر چې څوک مرګ مني حساب مني هغه به زیته نه کوي زوی هغه چې زیته عمر سر کا تکړه او جاړي صحابه ته وای امیر المؤمنین ته بډایګانو ته ناشته او جاړي راځه بس نه ترتیبا یو کم شپیتو او نزولن یو سل یو صورت ده دا بینینا روسا نازل ده مقصد او حاصل د صورت بعض علماء وی وی مقصد زده اظهار قوت الله وعزته خبر ورکول د دینه د بنی نذیر شړل شوی دی وقسمت الغنائم او د غنیمتونو تقسیم وتفصيل حال المهاجرين والانصار د مهاجرو او د انصارو حالت څلورم قول زمون مشایخ وای وای مقصد سورته حشر هغه توخیف دنیوي دی منافقان ولا دا وای مقصد د صورت دی دا بنو نذیرو دا نبی علیہ السلام شړلیو او څنګه شړلیو واقعیت د سیوا اصحاب السیر والمغازی د بنو نذیر قصه ذکر کړي نور خبرې نه کوم ځکه وخت کم دی صورتونه ډیر دي او د سدار صورت مقصد چې وي وخت کې لګي او صرف یو خبره ته کوم چې دا ډیره قیمتي ده بنو نذیر قریظو چې کله لوز مات کو نو د سعد بن معاذ په فیصله را کوشو ځوانان بډاګان یو لمړ کړو خزه ماشومان یو لوینځي غلامان کړو دا دویمه چړډه چې وا بنو قینوقا دا د مدینه بازارینو مدینه ته مخامخ چې د نبی سلام د قبر طرف باندې وځي او ته مخامخ وګوره دا زیړ دکانونه چې دی وس وس باندې او تقریبا دا درې کال کېږي بل شوی دا د مدینه بازار دا یو شان زیړ دکانونه دا د يهودو لاس کې واقعا دسې وشو یو مسلمان خزا و هغه څو سودا راوړې و او د بازار کې خرڅوله یو يهودي بي دینو د بنو قینوقا د قبیله نو هغه دا څه وکړ د دې د لنګ ته څه پند وروا چلا او یو پړې دې خواراو او هغه خپکه دا سرانه چې پاتې ده دا لن کې راووته بربند شو يهود یو ځل بس خوشاله نه وکړي دلته یو سرته یو مسلمان نه هغه چې دا حالت ویل ماشاءالله د نارینه بچي او د نر بچي نه ساري او د نر مرګ هغه چې ولید چې د مسلمان د خزي بي عزتي يهودي وکړه بس دا اخته زنه لنده کې غشې کې خدا او رسا د سترګو منځي کې وشته او مړې کو او راوي يهود را پاتې ده او دغه مسلمان دای شهید نبی علیہ السلام مجاهدین تیار کړو اول چې دا مونږ وجنو فریدینه ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا کافر راغه او د نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم د د په لاس او خو پرې وته یرزه سفارش کوم پرې د زم مومنین اس رسول الله ته ځي مدینه دی خالی کې ورځي دي دا درې ماډله چې وا چې دې ته بنو نذیر ویلې دا د هارون علی السلام په نسل کې او په پیتانو د بنی اسرائیل کې د راغلیو د مدینه خور شو سیدل دا مولینو د یو یې فیصله وکړه راځي د محمد رسول الله وجنو څنګه وجنو چلې دا جوړ کړ چې داسې طریقه به وکړو دوه کسان به دی په دې باندې به راوړو او یو درې بس من ولېنی او کمرې ته بننه باسو مستوي کمره کې قتل یا بل څه د سیسه به جوړ کو او نبی علیہ السلام ته ویل چې تا مونږ بوزو د دې د پاره چې ته دعوت مونږ ته وکي رسول الله علیہ السلام راوست او داسې یو دیوال غاړي کې کېنو او یو کس د بره وخی جو یو غټه غټه دیوال باندې شیوا چې دې له دې کول کې دا وروغ زی مونږ چې دیوال نه په کمر راو نبی علیہ السلام صحابه او سناسته جبريل وته ویل چې پاسې د وجنې دي صحابه ته وایي تاسو کې نه ایسه سر راسم بیا قضاء حاجت بلزم بس په دغه طرف مدینه ته راغی او بیرته مجاهدین تیار کړ او په بنو نذیر ورغل او فیصله دا وکړه چې بس تاسو به د مدینې نه جلاوت نه کیږئ او د دې بنو نذیر څلور حشر دي یو د مدینې نه خیبر ته دیم د عمر رضی الله عنه دور کې د خیبر نه شام ته او دریم حشر نږدې وخت د قیامت کې د ور په واسطه به کیږي فنار تحشرهم او څلورم حشر د قیامت د ورځې به دا واقعا د بنو نذیر د صورت ذکر کړی دا صورت ته ځکه صورت بنی نذیر وایي یو مثال دا دی چې قریبا من قبلهم دا بنو قریظه او بنو قینوقاع اے بنو نذیرو ستاسو به داسې حالې لکه د دې چې څنګه حالو او دیم قول دا دی چې د دې نه د بدر مشرکین مرادو ورپسې آیات کې او معنا دا ده مثل بني النذير کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر د انسان نه څوک مراد دی یا د دینه هغه قریش مراد دی هغه ابلیس راغله او ته ویل و انی جار لکم څه پناه درکوم او دلته چا یو قصه ذکر کړی دا ابن جریر هم راوړی دا ابن کثیر هم راوړی دا قرطبی هم راوړی دا وای د دې انسان نه یو پیر مراد دې چې هغه ته برسیسا وې دي دا یو ډېر عابد سړی وای پرسیسا شیطان ولراغه ته وی ویلې چې الکه ته دغه وکړه ما ست خبرې وکاو ته پوښتنه نکوم هغه ته ویلې زه خپل کار کوم صد الله بندگی کوم شیطان ویل ودرېږه تعالی به کار وګورم لړ د بادشاہ لور ده یا د وزیر او پاغه پیرې نه کینو او هغه ته ویلې بل طرف ته د یو لوی بزرګ په شکل راغی چې دا غبر سیسا پیر لور ولې چې هغه دم کې ختی سردار خزو دمونه چې کوي به مشکل وته جوړ شي هغه چې راوسته هغه ته نه کتل او زه شیطان ته ویل زستانه غټ پیری ما دی بزرګ په شکل راغلی و خزه دم کا اچ دو ته وکتل او د واقعیا ده خشوا چلاړل ته به شیطان پکې نه اخیری ور دی ورونو ته ویل دا خور مل تفریدای چې پرې خو دا و شیطان څه مهنتونه وکړو اخیر دا چې برسی ساو څه زنا وکړه دا غینه حمل شو معصوم پیدا شو جنې مړ کړه الته خخه کړه شیطان راغې ورونو ته ولوي چې خور الله وجلې چا وجلې د پیر څه وجلې شراب یې وڅکل سګیرې او ته وکړه شیطان او ته ویل زه شیطان وم زنا مې د باندې وکړه قتل مې د باندې وکړ شراب مې د باندې وڅکل او کافر مې کړې تمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر دا قصه ابن جریر هم راوړې ده ابن کثیر قرطبی ټول راوړې ده تو روایت اسرائیلیه لا نصدقه ولا نصدقه یو اسرائیلی روایت دی مونږ ته صحیح پته نه لګي نو دلته تشبیه ورکړی دا د چا د بنو نذیرو د حال د هغه انسان سره چې شیطان په کوپر کړو ترتیبا شپیتم نزولا یو نوی احزاب نرست نازل دی سورت مرعم متوی امتحان متوی مودم متوی مقصد الآیه تلخیص قلوب المؤمنین من ولاء الكافرین سورت کې الله د مؤمنانو زړونه صفا کوي د کافرو سبا دوستی نه کوي یا مقصد د صورت البراءه من اعداء الله د الله د دشمنانو نه بیزاری پیروز آبادی بصائر او زوی تمیز کې لیکلي دي چې صورت ممتحنه کې مقصد پنځه غټي خبرې دي یو چې د اسلام نه څوک وتلی هغه سبب دوستی نه کې دویم د مسلمانانو تابعداري به کې په طاعت او عبادت کې دریم انتظار الموده بعد العداوه صاحب د یو سړی سره دښمنی ته دې شي الله دې له ورولې دې ایمان بدلې او څلورم امتحان المدعين بمطالبه الحقيقه یو سړی د حقیقت دعوه کوي نو ته به امتحانم کې او پنځم امر الرسول بکیفیت البیعه بیعتونو مسائل صورت ذکر کړی دي هغه له دا خط ورکړو خط چې ویو جبريل راغی وته وی ویلې خط لاړ نبی عليه السلام علي عمار عمر طلحه زبير ابو مرصد مقداد د صحابه ولېګل او توی ویل حتا تاتو روزه خاخن فإن بها زعيدة من المشركين روزه خاخ تب ورسېږي هلته یو مشرک خزه ده کتاب خط وستله چې ورسېدل رښتې بډای را ورسېدل عالم ته ویل بډای خط را وبس ته یو را خط نشته دی وای خط را وبس وای نشته وای کته خط یې څه پیدا صحابه ویل زو علي وای قسم په الله کلاړ شم والله ما کذب محمد محمد رسول الله دروغ نه وای پتا سې کې نه زری بډای سې او چل کوم کې دې شي د خط سره وبس تورې راوار سره او د چانټۍ نه راويستا او خې په لاسو ورسې او ته ویلې بډای ګولې خبره واره تاره درې زما مستا مینس کې درې خاصات دي بس چې کم یو د خوخي تعین یو یو دا دې چې په دې توره دې څټ وامه چې نیم بدن دې یو خپړه کیږي او سر دې بل خپړه یو علاج دویم دا دی کمیس او پرتوک جامین نو باسما او بربند د مکې له مدینې له بیا بیا په شرمونو شرمې او دریم او لا تخرجن الكتاب یا به خطر او بس وړي چې پیښه چې نور قصه شرم ترسي نو درې روایت دي یو روایت دا چې د کون کوسې نه راويست در ویختو کوسې کې تاو هله کوی د بډېګانو کوسو کې مکرې وي مکر نه خاتون هم کې تاو شي دویم دا دی چې دای د پرتګاخ د زین راويست او دریم دا چې دای د عورت نه راويست پوره تربیت یې ورکړی علما تطبیق ذکر کوي چې دای دې کوڅې کې تاو کړي وګدې ختو دلته بڑا کې ور کړي وخته خد ورته خد کې لیکلو من حاتب ابن ابي بلتعا الى اناس بمکه فإن محمدا او کد روایتو عمر رضی الله عنه ماشاءالله د ایمان غونډي تورې راوستو یا رسول الله خپکیږي نه نو بس دعني اضرب عنق هذا المنافق زدي منافق دا څټ صحابه وبړ الله د پاره ډیر خیرت کو که زمنګ استاد سے دور وې موږ شي جاسوس دی ویو جاسوس کې موږ تفصیل وکې محدثین باب ذکر کوي باب قتل الجاسوس جاسوس به وجني نورو کې دې نه به وژنې مسائل د جاسوس معلومول غواړي د سیم نه لکه باقي جهادي کارونو کې چې وشي یو سړی د چا سره په پوله پټي وران نه سر ولا ورته یاره چې کو ته ولي کی څټکي چې دا د جاسوس سال دی دا د جاسوس سال دی خپل پیسې غواړي دا خیال دی ډېر احتیاط پکار دی ورونو نبی علیه السلام عمر ته وی عمر دا بدری صحابی دی وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال يعملوا ما شئتم آیات د مثالونو د صورت کې یو آیات دی اخر ته وګورئ یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما مرزا بریلی بيدینا کتاب کې ولیکل وای دې آیات کې فوابین باندې رد دي یو بریلی لیکي اګه وابین باندې څنګه رد دي وای ګوره وای کما یې سم کفار لکه کافر چې څنګه امید دي من اصحاب القبور من الاستعانه باصحاب القبور روابین وی چې خبرونو والاو نه مدد مغواړي خدا دې باندې رد دی تباشی دا د قران تحریف دی کافر نا امید دي من اصحاب القبور من الخروج الى مره ثانيه یا من البعث مره ثانيه لاصحاب د تشبيه په باس کې ده استعانت کې نه ده دویم قول دا دی چې مقصد د صورت څه دی تحفیز المؤمنین للنصر والجهاد مؤمنان راي خي چې تاسو د الله د دین مدد وکړي او جهاد وکړي دویم قول بعضی علما وی مقصد د صورت دو خبرې دي عظمت د شان د رسول الله او جهاد په سبیل الله عظمت شان الرسول والجهاد په سبیل الله زمنګ مشایخ وی وای صورت کې مقصد څه ده الزجر بالقول بلا عمل تس خبره مکه و چې فاغه ته عمل نکې والتحذير من مشابهه اليهود دا الله احسان ذکر کوي په مؤمنانو چې مؤمنانو الله تاسو ته هدایت کړی دی او تحذير من مشابهه اليهود اے مؤمنه د يهود صفاتونو نه ځان وسات بس دا دوه خبرې دي احسان د الله په هدایت او تحذير د مشابهت د يهودونه دیم قول بعض علما وایي وای مقصد د صورت څه دی بیان شان الرسول و احتیاج الناس الیه د نبی علیہ السلام شان او د خلقو احتیاج رسول ته زمنګ مشایخ وای مقصد د صورت آیات کې تشبیه ده د بد عمل علماء د خرو سره تشبیه د بد عمل عالم د څه شي سره د خر سره د يهود علماء الله ته ویلو چې تاسو به د تورات دعوت عمل پکوي هغه د ذمہواری ادا نه کړ الله وای دا مولا نه ده خر ده سراج المنیر لیکلی دی خطیب شربینی چې آیات کې دلیل ته په دې خبره باندې چې هر مولا چې هغه په خپل علم عمل نه کوي وای دا مولای سیب ګل نه دی صحیح مار ګل نه خار دی ښار کې یو څو مرزه دي یو د لارې منځ کې ودري خدا چې بد عمل شي دا د حق د لارې منځ کې ولاړ یو خلاف کوي دیم خر په لته وال کوي مولا چې بد عمل خپل به مخامخ نه راځي بل ته به وي دا د سې د دار سیر خر ورور لته مو او شکر دې چې الله دې خر لخر نه دی ور دا په لته دونه زور کې چې رب بخیر څونه زور کوي دی اهل بدع له شکر دی الله زړونه نه دی ورته او نو څه دلیلونه شته بل دا دی خر به زیر امباړه وي د هر شیر امباړه وي دا د الله تسبیح ده ما سوا د خرنه د خر आवाज اولی مشابه دی د شهیق د جهنم سره او اخر مشابه دی د زفیر د جهنم سره د دې نه چې خر زمون پیغمبر په سوالیم کړی دا سفیه خزه وا غمزم پسې کېنا ولې دا نو ګاډي کې ځم پسې خزم شي کېنا ولې موټر سایکل دې شي په جوړه او چې لګا کله کې دې شي اسنه چې تاریخ یې ځم پسې کېنا ولې تر وانه چې بس ملک ناس ته دا هغه چې د کند ته یو جام کې دې دې دي نه نه خپل پردې نو نمړې نه کوي بره رسول الله علیه السلام صفیه رضی الله عنها ځان پسې کېنول عبد الله بن عباس وې زو صفخر سورما وای مونږ ته دینی باس کو چې ابن عباس ابن عباس اتدری ما حق الله علی العباد وګد روایت ده خر دې زه خو دا غلې ده شاید څه کې غاړې دې څه وتاړل یو غټه تسته د ګلونو غاړې دې له جدا کې جوړه او دا لوی تفسیرونه او دا لوی حدیثونه او بخاری سیای ستا مسند احمد دا ټول دې فکر خدل او خیسه دې غوګونو لري لسپین ټوټې هم تا وکړي او بیم چې دا خر مولای سی ابو زما او بیت الله باندې طواف چې بیت الله مخله ورولې قربه کا شیر امباړه کې یوبا سخر دې خر بیت الله کې مختار دې او پاکستان کې منور دې ملا چې بد عمل شي الله یې د خرب نوم یادې علما وګړه دا خبره یادې علم کول آسان دي خود دې فال پرېز کران اعراب کې ویلو بد عمل ملا الله وې سپې دې دلته وې خر دې بل ځای کې وې کله عام دې بل ځای کې وې بل هم اضل غوینم د پښې کدا علم فضیلت ته سړی وګوري سړی وي چې بل کار مې نه کوله او کدی وعیدات ته وګوري انسان وایي چې مدرسې په خوانه وره دې خبره باندې الله دې منګ او تاسو له قرآن او د حدیث علمونه راکړي او الله دې منګ له په عمل نصیب کړي زمنګ مشایخ وی مقصد د صورت څه دی زجر منافقانو ته او ذمہ داری د مالدارو خلکو د صورت بیان کړي زچې تو نه سوچ کوم په مقصد د صورت کې نو ان شاء الله مقصد د صورت به تعارف المنافقين تاته د منافق تعارف کوي بس معرفت المنافقين وتعارفهم ا دې صورت کې یو آیات د امثال شته دی اگر که بعض خلک د آیات الامثال کې نه حسابي خدا آیات الامثال کې شته آیات ته وګورئ دیم و ای یقولو که منافق خبره کوي تسمع لقوله ته خبره اوري نور سړی ته مړی ته پکې نه صرف دونه دی چې بس وې اورونه مثال کأنهم خشب مسنده مالکم گویا کې دا لرګي دي مسنده چې اړم شوی دي او تکې شوی دي یو دیوال ته دا یو عجیب مثال قران ذکر کړی دی او په دې باندې هغه څوک کویږي چې هغه د غرونو کې پاتې شوی یا په هغه څوک کویږي چې هغه د لرګو کاری کړي ا دې غرونو کې بوټي چې دي دا دوه قسمه دي یخي وي کو دی وي یو داسې دی چې سړی راوړي او وی وي او خسته وچوي او ویسي دویم هغه دی چې وچوي پاغي کې پي دومره ډیری چې هغه ور نه کوي او یو دریم قسم لرګی دی چې ته به گزار کې استم کې تبرم دنن خلی ماتی ګینه کته ټول لرګی راواله ورته کې دي تشلوګي کوي نه ماتیږي نه صبر پریدي نه ور په بلی نو دې باره کې بیا دا خلک وایي وایي دې دیوال ته ودره وایي وخت کې به پتا شي یا به اړه مې جوړ کو یا به چېرته د وګو سربن کی کی نور څه پې نه کیږي په باندې دیوال ته ودره وایي او ځکه به اړم کو الله وایي دا منافقان تقلرګي دي کأنهم خشب گویا کې دای لرګي دي پیکارا مسنده چې دا تکې شوی د کافرو دوکي او تاوانونه د قیامت پر ورځ تحذيرا من الكفر واهله دا دې لپاره د مؤمنان د دې د کفر او د دوکو نه بچي حدیث کې راځي د قیامت د ورځې یو نوم دی التغابن د خلکو غبلونه بخکاره کی د هر انسان عورت کې شاته طرف ته یو جنډه بلګې دلی او په دې کلی به قدرت فلان ما فلان ابن فلان دا څومره شرم دی چې انسان عورت کې څه جنډه لګي او دا وسنی غبنونه دون دي چې دا په جنډو نه خلاصيږي دته به سمې رګشته دي ځوړن دی ښا الله دې دې شرم نه وساتي دریم زمنګ مشایخ وی مقصد د صورت ترغیب اطاعت د رسول الله علیه السلام ته او اثبات د مقاصد اربعو د صورت ذکر کړي او ظاهر چې سوچ کې نو مقصد د صورت څه دی التخویب بذکر یوم التغابن خلق الله یې رہی چې د څه ورځ روانه ده چې دا دوکي غبنونه د بخکار شي بیان د طلاق د مسلې و بیان عاقبت التقوا او د تقوا پنځه پیدې والتعدي على حدود الله او څوک چې د الله حکمونه نه مني نو د هغه سزا دویم قول بعضی علما وایي مقصد د صورت څه دی تصحیح نظام نظام برابر کا د خزه او د خاون کورنۍ ژوند چې نه جوړیږي بس طلاق دی ورکی وفوائد التقوى د تقوا په دې واحکام الطلاق والعده د طلاق او د عدت احکام ترځ ذکر کوي زمنګ مشایخ وای وای مقصد د صورت دو خبرې دي امور انتظامیه او توحید او زما د سوچ مناسب د صورت کې هغه دا دی چې مقصد صورت کې څه دی بیان او امر طلاق بس طلاق مسله طلاق ور کول به ضرورت ادا خکار نه دی او دا چې شپه او ورځ د خزه او د خاون جنگ جوړي او غرب او غروب جوړي د کور د خلکو خوب نه یو د گاونډیانو نه او د دې د لاسه ټول کله اڑا کډای ښا او کله تاڼه کې ولاړیو کله بل کله بل شریعت وی به ځان لغم مګور طلاق او دا څعار خو نه دی خزر او ژوند تیریږي پس طلاق ته طلاق یو شګړي حکم دی صحابو کې بعضې دسیو چې هغه ته به مطلق النساء ډېر طلاق کوون کې د خلکو لکه حسن رضی الله عنه په کوفه کې وکم سل خزې طلاق کړې وي مغیره ابن شعبه باغ کې امام نووي وای وای دیر شکم څلور سو خزې طلاق کړې او دا د لیکلي دي دا البدايه کې ابن کثیر چې طلق الف نسوه زر خزې طلاق د مغیره باره کې راځي دا مجاهد سړیو د مجاهدینو لګاوات یې سي ته کدا د زینم څه دغی اسړې دکاندار لا راغلو وای د دوه پیسو چرس راکاوه دوه پیسو به څه چر هغه دا شی ما په صرف لګی اشاره غواړم نو مجاهد د زینم د الله په بینه مستی او څه د بارود او واشي نو مغیره چې وو دا مجاهد صحابیو زر خزم مغیره ته یو ځل د یو خزو سره لګ وخت وشو څلور به په یو ورځ کولې او په یو ورځ به څلور د به دا مغیره ده رضی الله تعالی عنہ خزی او تولاړی دي او دا خزی او توي چې نحنو خیرات الحسان طویلات الاعناق منګه شکلونه هم خيسته دي او اخلاق هم خيسته دي او سمود وسی په شان چټونه ناظر تاریخ خاون تا کوله به زه بزان نه قدرې زنه چې څوک په قدر باندې ودی ښا نو مغیره رضی الله عنه دی خبره باندې غوسه ته خزي وي او خيسته وي په خزي وي پر کې کې ما ته څنګه لار کې څه تنظیم جوړ کړي ولاړې نو مغیره او ته ادبی جواب ورکړ وای انتن خیرات الحسان مخونم خیسته دي شکلونه اخلاق هم خدي طویلات العنات سمي وسي وي فانا الرجل المطلق فانتن علی طلاق زه طلاق مال بن راکې زه په ما طلاق کړی یوسف ثقفی ګرځیده دا د حجاج مور چې وا حجاج بن یوسف دا مغیره له طلاق کړ او په څیر طلاق کړ را روانه ده او پر روانه باندې لګې دې خلک چخ شي وایي بعضې ښځه یې هغه تم د خوراک ماشین ته به پارمۍ خوا ده بس همیشه که په تنور ولاړی وای زه غریبه څه خورم خو یو درې ډوډۍ په تناره خورم او څلور په تله راتله خورم او پنځه په درستخانه تنور لږ زما څه خوړلي وي مغیره ته وې د خزې کلام کې د خوراک کړي نو دا د اصلي خزې عادت ده او کله نه کړي نو دا خپل ولې بدبویا کې زور کې شته په ماتاله استتره یو څه سقفي ګرځېده چاو ته ویلې څه کې یاره یو څه خزه کومه یا سم زړورې چې بادشاہان غوندي بچی را لره چاو ته ویلې لکه مغیره پرونی وته لا کړی دا د عیدت انتظار وکاو خبرو لړ برابر دا غي دا سترګې د سیدی چې تلې دو ملوک بادشاہان برابر صورت کې اوس د تقوا مسله ذکر کړې ده اشاره دې ته ده چې خزه کې د تقوا می تلاته او چې خزه کې تقوا نه وي نو به څه وکړه ځان سره مپرې ده کله سړی ساده ای نو ساده چی هغه ته تقوا خبرې وکړه د دین خبرې وته وکړه او دې صورت کې آیات الامثال دا نشته ده او دا کې ندی ذکر تقریبا شپږ شپېته نزولا یو سل و دی او دا د سورې حجرات نه وروسته نازل دی مقصد السوره تربیت بیت النبوی د نبی علیہ السلام د کور تربیت او اشاره دې ته ده چې نور امت دې د دینه فائدہ واخلي دویم قول بعض علما وایي وای مقصد د صورت تحریم هغه حقوق الزوجین و تربیت الاولاد د خزه او د خاون حقونه او د اولاد تربیت د خزه په خاون څه حق دی او په خاون د خزه څه حق دی او زمنګ مشایخ وای وای مقصد د صورت څه دی هغه بیان حقوق زوجیه او زما د سوچ مناسب د تدبر د قران سره صورت کې پنځه غټه خبرې بیانې یو دا ده چې د الله حلال ځان باندې محرمه ها درې او څلورم حکم نیدا د الله چې ځان تم د جهنم نه بچو خزي او بچی دیم بچا او توبه الله توبه سا او پنځمه خبره بیان د جهاد او بیان د مثالونو ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح دا الله درې مثال ذکر کړی یو مثال د نوح علیہ السلام د خزي چې هغه واهله نومیو دیمه د لوط علی السلام خزا چې دا هی والعنو دریمه آسیا بنت مزاحم چې دا د پیراون خزا وا او څلورم مریم بنت عمران دې کې اصل کې ډېری بې دي دي چې سورته تحریم کې دا واقعات ولې راوړل نو دا غي خو یو واضح وجه ده دا چې د نبی علی السلام خزو ته وای چې کتا چې د رسول خلاف کوي او په دې سوچ کې وای چې موږ د انبیاو د غیو د خزیو نو د نوح او د لوط خزو ته او اصل کې د درې مثالونو کې تربیت ده تربیت ده چې د خاون په دیندارۍ خزانه خلاصي که خاون می دیندار دی او زسکه بازارونو کې ګرځم او که کلو کې ګرځم او که څه کوم نو کوم به نه نه نه نه تدا حالت وګوره دا د پیغمبرانو خزی وی خو چې کله د الله دین پکې نو وقیل خلنار ما دخل دیم د خاون په بی دیني باندې خزه د عذاب نشي ورکېده فرعون بی دین او خزه جنته او اسیه رضی الله عنها چې هغه ظالم میخونه په ټکوال او دی ویل رب ابني لي عندك بيتا في الجنه الله مال جنت کې کور راکړي الله وایي د دې حالت او درېمه قاعده ذکر کړي چې یو خزه په دې نخلا سیږي قیامت کې چې دا وایي چې را ما خاون نو کړي یا را باندې چا جرګه نه وکړي یا مې څوک په خېدل او یا میړه نو او بس ځکه یې سې بي دیني وی کوله الله بي دیني وی کوله کتاب ما دین کوله میړه خاون به درا کړي الله به ته وي مریم څو خاوندان یو هم نو وکانت من القانتین داسی ایمانیو قانتین ګردای جمع مذکر راوړه مؤنث له قانتات راځي دته تخلیب وای د مریم ایمان او قنوت د سړونه څخه کم نو ځکه کانت من القانتین ویلې او دې کې دې خبرې ته اشاره ده اے خزو د خاوندانو په دین تاسو فخرونه مکوي اے خزو دا مو ویو چې زمون خاون بی دینه دې مونږ دین ته نه پریدي اے خزو دا مو ویو چې مونږ ودونه اندې کړی نو مونږ به څنګه دین وکړو دې مقام پورې اکثر علما وای چې امثال القرآن د اخرنی مثالونه وای دا ختم شو نور امثال القرآن نشته پنا کله چې قرآن کې سړی تدبر وکي نو ان شاء الله چې شته هغه به زه په سیوې ما ان شاء الله او دې کې شپږ سورتونه دي ملک قلم حاقه معارج نوح جن او موضوع کې ملک مسله د برکت ده قلم کې تهذیز دې په تبلیغ د دې مسلې حاقه او معارج کې عذاب دې د هغه چا چې د دین انکار کوي نوح او جن کې دعوت دې د پیغمبرانو او دعوت دې د پیرانو باسا علی خشیته وتحذیرا من عقابه سورت کې د الله ملوکیت او د الله قدرت او د الله برکتونه ذکر کړي چې دا باعث وګرځي په دې چې د الله نه ویریږي او د الله خلاف وکړي بعض علما وایي مقصد د سورت څه دی معرفت الله سبحانه و تعالی سورت کې د الله تعارف دی او بعض علما وای وای مقصد د صورت زمن شیخ محترم ابي زکریا عبد السلام رحمه الله هغه لیکي وای مقصد د صورت څه دی اثبات د توحید بل برکات فادلو عقلیو او په ذکر د اسماء او صفات الهیو چې هغه دولس دلیلونه دي او لس اسماء الحسنا دي او ظاهر چې صورت کې سوچ وکي نو درې غټي خبرې د صورت نه معلومیږي المبارک هو الله المالک هو الله القادر هو الله او دا درې واړه اول آیات کې جمع کړي دي او رستنی آیاتونه دا ټول به دا غیر پر دلایل دي مقصد السوره اظهار علم النبي وخلقه د نبی علی السلام علم او داغه اخلاق صورت ذکر کړی دي دویم قول بعض علما وی شان رسول الله وعظمته وکماله شان د نبی علیہ السلام او دا عظمت او کمال بانه على خلق عظیم وانه مخلص في دعوته وانه نعمت يجب شكرها یو نبی د خو اخلاق والا دی دیم دعوت کې مخلص دی دریم الله یو نعمت کړې فمن باید چې د دې شکریا ادا کړو دریم قول زمنګ مشایخ وای وای مقصد د صورت تحزیز په تبلیغ او تحذير د مداهنت نه ا دې صورت کې الله یو واقعا ذکر کړی دا او دا واقعا په تور د مثال دا آیات دغه ته وګورئ ولسمتا او دویم قول بعض علما وایي چې دا واقعا شام کې شوې ده او تشبیه د واقعې دا ده من د مکی والاو باندې امتحان کو لکه د باغ والا باندې چې کړو باغ والا ناکام شو نو د مکی والا ناکام یا باغ والا باندې ولګراله نو د مکی والا باندې ولګراله ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه تشبیه یا پڅ کې دا په عدم الفلاح کې او یا تشبیه دا پڅ شي کې په قحط او جوع ولګه کې لکه مدارک نسفی لیکلي دي او واقعا بار بار اورېدلې ده چې صورت ذکر کړی ده او زمنګ مشایخ وای وای مقصد د صورت سره تخویب منکرین له په اثبات د قیامت باندې او دې صورت کې امثال نشتا بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع او دویم مقاصد السوره چې د سورت مقصد ان شاء الله د هر سورت مقصد تنګي غیبانه په لړند لړند الفاظ ویم او زم کې ان شاء الله معارج کې مقصد څه دی تاکید وقوع العذاب علی الكافرین والنعیم للمصدقین بیوم الدین په کافر عذاب یقینی راځي او چا چې د قیامت تصدیق کړي رب العالمین هغه له نعمتونو ورکړي بعض علما وایي وای مقصد د صورت التفریق بالعذاب الواقع والاسباب الدافعه من العذاب عذاب او د عذاب نه د بچ کېدو اسباب زمنګ مشایخ وای مقصد د صورت تخویب منکرین الله ا په صورت ته چې ګوري نو د صورت نوم دی المعارج نو دې مقصد ته اشاره ده چې دا د قیامت په وړوي دي درجه په درجه ور روان دي نو قیامت ذکر کړي یو ورکوټه مثال دی آیات کې شته اتم کې یوم تکون السماء کالمهل هغه ورځ یاد کا چې اسمان به پشان د مهل دی مهل څه ته وای تانبي ولي شوی تا دې ته مهل ویل کېږي او مهل قلعی ته ویل کېږي او اشاره دې ته ده تانبه چې ولي شي راڅاڅي د اسمانونو باندې سره وڅاڅي دیو جن ابن عباس ویل مهل څه ته وای ردی زیت هغه د تیلو خټه ته ویل کېږي دا به پروام ته یې راور کول دیم طرق الانذار دریم الانذار بالعباده والتقوى عبادت تقوا والعذاب بالشرك او زمن مشایخ وای مقصد د صورت سره توحید دنیوي او تسلی په واقع د نوح علی السلام مقصد السوره تصدیق نزول القرآن سورت کې تصدیق دی د نزول د قرآن چې دا الله را لېږلی دی و ایمان الجنات به او پیرانم په ایمان را وړی دی دویم قول بعض علما وی مقصد د سورت څه دی دلیل نقلی د پیرانو نه په صدق د رسول الله دریم قول زمنګ مشایخ وی غرض رد شرک دی واقعی د جناتو او دلیل وحی د نبی علیہ السلام نه ذکر کړي او د شرک ټول اقسام او زمنګ د سوچ مناسب د صورت مقصد بیان الجنات و بیان ایمان الجنات و احوالهم دا دو سورتونه مزمل او ورپسې سورت ده المدثر دې دواړو سورتونو کې هغه بل باب ذکر کړي چې هغه تم باب ده او دې کې عظمت د قران ذکر کړي او د قران عالم او طالب ته وایي چې تبه یو څو کار وکي یو به تهجد گزاره قوم الليل دویم به قران لولي ورتل القران دریم صبر بکې څلورم دا دی چې ذکر بکې وذکر اسم ربک الله تبارک ذکر وتبتل الیه الله به ذمہوار غني فتخذ وکیلا صبر بکې وصبر مقاطعه د کافر سبکه وحجرهم دته تربیتی صورتونه وای مقصد مزمل څه دی ذکر الزاد الروحی بس د روح علاج او دا غي غذا هغه ذکر کوي بعض علما وایي مقصد یې څه دی الامر بترتیل القران الكریم فی العبادات لا سیما باللیالی په قران په مزل له خاص کر د شپې مونږونو کې زما د سوچ مناسب سوره مزمل کې تربیت ده د دعاتو کم دا عین چې کتاب او سنت دي نو صورت د دې تربیت ذکر کړي دي اے مبلغ دا وکا دا وکا دا وکا دی وجه د صورت کې ولس اوامر دي شمارې قم یو او انقص با او زد علیه درې ورتل ها دا څو څلور واذكر اسم ربك وای اقرض الله او اخر کې واستغفر الله دا ولس کارونه مبلغ ځان کې پیدا کی چې الله کمال ته ورسوي ولس تاسو حساب کې غلطي دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر ترتیبا مدثر چې ده څلور اویا نزولا څلورم ده مزمل نه رسته نازل ده او مزمل چې ده درې اویا ده او نزولا دریم ده قلم نه رسته نازل ده او دا غنه هم بابو منګه تم وختي غلط ویو بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه ترتیبا پنځاوی نزولن یو دیر شارعین رست نازل دی مقصد څه دی اظهار قدرت الله على جمع الخلق وبعثه الله قادر دی په دې باندې چې مخلوق را پورته کی او را جمع کی تذکیر الانسان باصله وحکمت خلقه ومسيره فی الدارین انسان ته دا وایي چې ته د څه نه پیدای او الله څه نه پیدا کړي او دا ته وایي چې ته به د آخرت کې به کوم طرف ته ځې او نزولا درې دیر سحمزین رست نازل دی مقصد السوره اثبات القیامه په ذکر محاجت المکذبین قیامت ثابتې او غدروغ جن چې کوم دی دا هو هغه دلایل ذکر کړي یا مقصد د صورت انما توعدون لواقع یا مقصد د صورت اثبات القیامه بالشواهد والدلائل دا صورت ذکر کړی دی قیامت ذکر کوي په دلیلونو باندې یا مقصد بعض علما وی الانذار بالعذاب القریب دا نږدې چې کوم عذاب دی په دې باندې خلک یې رہی او زمنګ مشایخ وی مقصد زجر منکرین او د بعث لا اثبات د توحید رد په شفاعت قاضیه مقصد السوره قرع القلوب المكذبه بالبعث والجزاء هغه زړونه چې د قیامت تکذیب کوي هغه یې رہی چې الله به مرا پورته کوي او بدله بدل کوي یا مقصد د صورت د تولید الخشیه انسان کې د الله نه یې رب څنګه پیدا کیږي حقیقت د دعوت د قران او کرامت د هغه چا چې د قران نه فائدہ لري وحقارت من يعرض عنها او څوک چې د قران نه اعراض کوي نو صورت دا غي حقارت ذکر کوي یا مقصد باز علما وی الزجر والتوبیخ للمعرضین عن آیات الله وان تسلیت النفس هغه خلک چې آیاتونه نه مانی او د نفس تزکیه نه کوي هغه د الله سورنه ور کوي او زمون مشایخ خو مقصد څه دی پیرار الناس بینهم یوم القیامه قیامت کې به دا خلک یو بل نه تیښته کوي خام بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت سوره تکویر متوي كورت متوي مقصد السوره تصویر القیامه د قیامت تصویر ذکر کوي به انقراض الكون بعد احکامه چې دا مضبوطه دنیا الله به ورانه کی بعضې علما وایي مقصد یې څه دی حسرت الانسان علی عمله انسان به ارمان کوي چې ولې مې عمل نه کوو او زمنګ مشایخ وایي مقصد د انسان څه دی ملاقات الانسان بعمله انسان به خپل عمل سره ملاقات وکړي عبدالملک ابن مروان پاندچیو لراغه وتوی د دې څه مقصد دی چې ویل للمتوفیفین نو هغه وتوی وای دې آیات کې الله هغه دکاندار له زور نه ور کوي چې هغه ټول کې نقصان کوي چې بل له ټول کوي نو پسپک کانی کوي او چې د بل نه کوي نو پدرانه کانی کوي دا د دنیا کې قسمه قسم ګڼکپان هو اګان کب چیرته دو کانی په ساتي ځان له بزرګم جوړ کړو هغه یو درونو هغه الحمدلله نو میشه که ثبوتی صفت کوي او دا بل کم هغه له سبحان الله نو میشه زما شان ساده سړی براغه غنم به راوړل خطول نو دا مزدور ته ویل کانه راوړ او کم کانه راوړ تلید بننا کله وای الحمد لله تاسو سړی په ویل چیر دا به ګال جنت نه راغله سم جنت او هغه به ګان کب بچو هغه ویل چې درون الحمد لله کانه او چې بل به ورکو وای کم کانه راوړم وای سبحان الله وسپورتا کانیونه پیتا نو عبد الملک ابن مروان باندې چې ته وای وای د دې صورت باندې چې ته وای څه مقصد دی هغه وای مقصد هغه دکاندار چې هغه هغه کیدا ټول کې پرخ کوي او الله ته سب غصه دی الله وای دا دکاندار دی الله ته جهنم ور کې وسی متفق دین کې متفقی وزن او کېل کې می نو هغه باندې چې وته وای و یو تاسو وکم گورنر صاحب هغه وی وکړه وای ګوره دا بس دکاندار خو ټول کوي کنه ها ټول خو کوي په لږ درونه او دغه کې کوي نو پما ظنک بنفسک وانت تاكل اموال الناس بلا كيل ولا وزن دا څه چې به ټول او به وزن خوري سب ځم باندې سي پات چې تاله به کوم کند تیار کړی عبد الملک به وش شدا وګل خلکو ته وجنی دی باندې چې ما خو ته څه ته وش شوغه باندې چې راولې پولیس تاړلې دا خدای خدمتګاران غوډیر چرې اوس وای دې باندې چې انعام و هغه څنګه نام وای ته ماته دا ویل چې پردي مالونه مخ نه دا اولیاء کام لکه ورشه کنه دا هم ټول په کې د دې ژوندو حضراتو دا احترامي صحیح ټیم چیرته ککلی لا چیرته یو ممبر او چرمن له شعر راځي دا د زکات ماشینونه به په خوا ورکول یا نور څه دا دې کندو لور کې هغه خپل کندې لور پیدا غټه کندې ده کندې په دې معنی چې ښکارې نشته نه دا شی نه دی پکار ته محتمي مې د مدرسې مالونه دي ستا ستا بچې لا څکه چې ستا د چیلې خوراکم بادان دي د وختو او وان تتاکل اموال الناس بلا کېل ولا وز علما زما خبرې په ځان بد نه لګوي دا کدا زما خپل بیماری ده نو سره چې خپل بیماری ځان ته به اشاره کوي د مولانو بچی چې عالمان کیږي نه د دوه وجونه زما د سوچ په ناس یو د مولان غیبت ډیر دی کچا کې یو مرز یو کنه او چې د دې څو خوخ نه به در قران آیاتونه دي د سری پر د شکی پیری کې جوړ کړي نه دا شمکه دا کړای مو مو ودا پردي عزتونه الله دې د مولا کافر کوم چې دا الله کافر شي توبه وباسي د مولا کافر او د وخت دشمن دا په دنیا کې نه مان کیږي الله دې د علماء ته هدایت کوي او الله دې د معاشرین او من ولیدل دا مسلمانان چې په دې روزو کې دا قرانونه یو بل په سر سټس پان کړي او سبب یو ابو جهل دی او بل دغه ابو لهب دی دا په علماء وی د الله بندگانو دا شی مته وی الله دې من د وخت د کینې او د مولا د کینې نه وستای او دیم د مولانو کې یو طبقه د یو مرز دی الله دې دې من وساتي او دومره دې وساتي چې الله دې من له دې باندې سره قدرت راکړي او چې کله دې ګندونو کې واقع کیږو نو اللهم انا نسالک الشهادت دې دې الله من له ایمان او شهادت سمال کړی مولا سره د خلکو نه د زکات روپۍ دا چانده ده دا د مدرسې ده دا د بل ده دا د بل ده دا د بل هغه په خپل خزه خوري په بچي خوري په بلی خوري دا تمیز نه او دا قاعده ده چې په غلط پټي کې فصل وکړ نو چنجي وایي به نه راوچي دې احتیاط پکار دی متفقین کې دا مسله ده مقصد د سورت متففین نو یو خو الترکیز علی بیان احوال الناس فی الموازین الترکیز ذکر کئی د خلق حالت په تلو کې و بیان المنازل الاخرویه او د قیامت منازل ذکر کئی چې ته خشه را واخلې خراب او د خلې بند کې دا مکوا دا مکوا چې ته اخلې 50 کیلو بلې په څولې خور کې دا مکوا دا مکوا چې تا وړه را وړې دي ورچې دي دي ځان لکه لګې لګې لري کې چې دا خو کزما خلان دي دا ځان نبی خشه ما جوړوا الله به دې ورته جهنم هغه کوڅ سر ته ورورته به بدنه نکشي خلاص سولې او نه بدنه او نه بچي او نه بل او نه بل الله سبحانه و تعالی دې زمونږ اصلاح وکړي قران کې بعضي سوراتونو کې د تاجرانو اصلاح ده بعضو کې د خزو ده بعضو کې د سړو ده بعضو کې د مولانو ده دب کې دکانداران را الخام بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت د قیامت حالت ذکر کړي او دا چې دا ټول مخلوق الله ته محتاج دي الله و اسمان به وچوي خدای الله اعلان ته وږي خې زمکه به راخ کله شي مړی به راوارتي او ازینت لرب الله حکم دې تکړه وږي خې دې بعض علما وایي مقصد د صورت څه دی وایي لقاء الانسان بربه انسان ته به د الله سره مخامخ کیږي ثم محاسبته بعمله الله به سبه حساب کوي په عمل باندې خام او دریم قول چې زمنګ مشایخ وایي وایي مقصد د صورت ترغیب دی اعمال صالحه او تعالی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود بروج ترتیبا پنځاتیا نزولا ویش د شمس نورسته نازل دی مقصد السورة اظهار قوة الله وإحاطة علمه الشاملة الله قوة علم ذكر كي وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد او هغه خلک چې مؤمنانو له تکلیفونه ورکړي الله یې رہی چې الله به دې له صح عذاب ورکړي دیم قول مقصد د صورت النحي عن ایذاء المؤمنین و عن افتتان المؤمنین مؤمنانو له zarar مور کوا او مؤمنان فتنه کې ما چوا دریم قول مقصد د صورت تخویب دنیوي مخالفین ته د الله د حکم نه ازما د سوچ مناسب دې کې اصلاح الانسان د انسان اصلاح ذکر کړي انسان د څنګه پیدای او د څه شي نه پیدا شوی او څه به د حالتي او څه به د سکیږي تم سړی شي انسان وګوره چې تباہ او برباد نشي تقریبا او دې سوراتونو کې بیان د مقاصدو د قران ذکر کړي دا سورت د اعلی ترتیبا واتیا نزولا اتم سورت ده تکویر نه رست نازل ده مقصد د سورت اعلی څه ده تزکیه النفوس بمنت الله دا یو قول دیم قول صورت کې دلایل دي د الله په توحید او صورت کې احوال د قیامت دا دوه او ما دا رساله لیکلې ده الله سبحانه و تعالی دې ټول امت ته فائدہ ورکړي البرهان په مقاصد سور القرآن او دې سورته اعلی ته رسول الله فامن وړاندې بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية غاشية ترتيبا أتاتيا نزولا أتشبيت الزاريات نرس نازل ده مقصد السورة تذكير النفوس بمشاهدة القدرة الإلهية في العذاب والنعيم وادله ذالک تذکیر د نفسونو ذکر کوي د الله په قدرتونو په عذاب او نعمتونو کې او یا ته دویم دا وی وی چې مقصد د صورت الترغیب والترهیب بس نیکو اعمالو ته ترغیب دی او بدو اعمالو ته تشریح ترهیب دی بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر فجر تقریبا نحاتیا نزولا لسم دلیل نرست نازل دي مقصد السوره عزم قدرة الإلهية في الكون وأحوال الناس وبيان عاقبة المختارين د الله قدرت الهي او د مخلوق حالت او هغه خلک چې هغه دنیا دوکه کړی دي دا غي تذکرہ به وکړي او دویم قول مقصد د صورت تزهید په دنیا او دریم قول هغه دا دی چې بیان الاوقات المقدسه پاک وختونه دا غي تذکرہ صورت کړی دا دویم مقصد ذکر حال الانسان بین الکبد کبد والکفر انسان پیدا شوه دی په مشقت کې او انسان ککو پر یو نو عذاب به او کچیرته ایمان راوړ نو رحمت کې بشي نو ذکر حال الانسان من خلقته فی کبد وبیان عذاب الكفار وبیان الرحمه لاهل الايمان دا مقصد د سورۃ دی او سورہ بلد کې لوی مقصد هم دا دی زما د سوچ مناسب اسلام البلد د کلی اسلام په ترازی دا سورۃ ذکر کړی دی د نفسونو تزکیه او زجر رټنه په ګناهونو باندې اظهار آیات الله و آلائه فی الآفاق و تزکیه النفوس و زجر عن العصیان یا دویم مقصد د صورت التفرقه بین المؤمن والکافر فی الاعتقاد مؤمن او کافر دا عقیده کې څه دي د دې فرق دی یاد مقصد د بيان الفلاح والخسران قد افلح من زكاها دا کامیاب خلق وقد خاب من دسا دا توانين خلق بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ذکر رعایت الله لنبیه الله د خپل نبی عظمت والامتنان عليه بنعمه الوحي او هغه نعمت د وحي تذکیرا للمؤمنین بالشکر کم مؤمنان چې دی هغه ته وای تاسو د الله شکریا ادا کړئ یا مقصد د صورت بیان نعم الله علی رسول الله الله نعمتنا نبی علیہ السلام درې حالت مخکینی او درې حالت رستنی دا مقصد د صورت دی او دې سره رسته دولسم باب دی دوی صورتونه دي کې څلور مقاصد دي رسالت صدق د قران ایمان بالاخره توحید بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ترتیبا څلور نوی نزولن دولس زوحان رس نازل دی مقصد ذکر اتمام منت الله علی نبیه د الله نعمت په نبی باندې بزوال الغم والحرج والعسر چې الله د نبی نه غمونه تکلیفونه لري کړی دي وسفوله وحوانه بکفره د انسان عزت او قیمت د په دین راځي او د انسان ذلت او رسوایی چې ده د په بی دیني باندې راځي یا مقصد د سورته 3 څه ده الشواهد على خلقت الانسان في احسن تقویم گواهان پدې چې انسان ته خو الله ډیر خسته پیدا کړی ولې د الله خلاف کې او یا دویم مقصد بیان خلقت الانسان وکرمه بالعلم والقلم د انسان پیدایش او عزت د په قلم او په علم دی یا بیان د دوه قسم انسانانو العبد الطاغي والعبد المتقي دا مقصد دا مقصد صورت دی او دویم مقصد هغه دا دی چې من تعلق بالقرآن عزم امره د چا چې د قرآن سره تعلق جوړ شو نو الله به د عزت ورکړي جبريل عزت من شو محمد رسول الله عزت من شو مکه عزت من شو مدینه عزت من شو قاری د قرآن عزت من شو ليلة القدر عزت من شو دا ولې قرآن سره تعلق جوړ شو بیان الصدر للانسان وتشجيع على القتال انسان ته وی انسان اصل وګوره د مجازي مالک د پاره تخفیر ور وباسي په دشمن ورځي په د حقيقي مالک د پاره ورنه لري بسم الله الرحمن الرحيم القارعه والقارعه ترتیبا یو سره یو د دولت د شم قریش اوسه نازل او دا غرونه به داسې والو سولی شي لکه هغه وړی چې ډولر په ډانډه سو مشین وي او سور غږ په دغه الله دې دې وختونو ته برکت ورکړي دا ډېر تقوا دې دې وخت ایمان ساتل ډېر ګران دي زمون مشایخ وی مقصد د صورت سره ترغیب اعمال صالحه ورته بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه همزه ترتیبا یو سل سرور رسولان بدرش قیامین روس ناصل ده مقصد د همزه الزجر بالاوساط القدیمه زجر په غلطو صفاتونو باندې یا مقصد د صورت الوعید للساخرین بالدین و اهله تو چې دین او دیندار او څه ټوکی کوي هغه یې الله زورونه ورکوي یا مقصد د صورت انوم حمزه ده منع د غیبت نه او چاپ سے د بختار نه او دا غیر سزاګانې د صورت کې یو آیات د احسان نشته ده ابراهیم د سبا علی شرم ابو یمسوم باندې مشهور اسمه کونیه و دا د یمن والی او نصرانیو او دا راغلیو یو کافر جوړ کړی و تلیس بدون باندې او د حج اعلان کړو څکه خان لاړ اده او لال تورات کړ یا وسې سره یې به ګندګي وکړه او دا واقعیا پنځوس ورځې د نبی سره پیدایش نمبر کې شوی و دې صورت کې آیات د مثالونو یو دی فجعلهم كعصف معقول د مثال دی په ګټ وی ویشل وی ګرځول په شان دا وقوع چې پړل شي واده چې مو پړل شي وایي مو خوري نو دې کې درې سی بدونه راشي یو ټوکړي ټوکړي شي بیا تک تور شي درې خوې پیدا کی نو درې د چاړې د دانې عمر کانې گزار دې کوو په الله بدل چې کړل ته په شهید وی به خپل بدل ختم کړه بسم الله الرحمن الرحیم لیلا فی قریش ترجمه یو څه شپږم رسولا نه نشته دین نو رسول نازل دی مقصد السوره الامتنان علی قریش قریش باندې دغه ذکر کوي نعمت ذکر کوي او مقصد د سوره زجر هغه چاله چې هغه مرکز د توحید دی قریشو چې دې یمن ته ځي وړي کې شام ته ځي ولې درو د بیت الله بندګي نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ترتيبا يوم سنوه د الله احسان په نبی او د بغض کوونکو زړونه چول په دی الله کوثر کې وایي نبی ما له دوه کاره وکړه مونږ وکړه قرباني وکړه زه به دوه کاره وکړم کوثر بدل چې فوعل وزن دی چې دنیا کې ډېر خیر قرآن دی دا موږ کوم د الله کتاب ته راځي ډېر خیر دی چا ته په پیسو کې خیر ښکاري چا ته ګاړو کې او مقصد د صورت عدم منفعت النسب والجاه مال کفر بالله د انسان نسب د انسان خایس مال د پیدا نور کې کله کله ابو لهب د رسول الله تر ابو لهب د چت خاندان والا درنګم سم خپل خزه اروا بنت حرب بن جمیل چې سم خسته دي نه ورځامني مالي د الله کمال الوهیت او د الله پاکوالی د نقصان نه یا مقصد د صورت اثبات الرساله والتوحید قل رساله او هو الله احد توحید یا مقصد د صورت اثبات التوحید والرد على جميع الفرق الباطله دنیا کې چې څومره باطل فرق دي صورت دې باندې رد کړی دی مانګولې لګول الله باندې ظاهري شرونه الله شرونه ډېر دي الله تبکي وساتي وایا کنا غواړم چې رب الخلق پاغه الله چې رب تشتول دي د شر د مخلوق نه او د شر د تیرې نه اذا وقم کله چې تیرم پاره کی ومن شر النفاسات د شر د بوګي کوونکو خزونه یا نفسونو نبی او قد په هټو مجالس کې اله الناس حقدار دې د بندګې د ټول خلقو من شر الوسواس د شر الوسوس اجرون کی شیطان نه الخناس چې په دې دن کې دې هغه دې چې وسوسه اچوي په سینو د خلقو کې من الجنه والناس شر پیرانو د انسانانو الله من دې د شر نه وساتي هغه قرآن نمونه الله د سینه شیطان ګمرا کی الله باندې دې د شرونو نه بچ کړي رب العالمین کوم روایت ته مفتاحین چې راغلي دي قرآن ته ختم کو بیر تباغون ته واپس شو دا روایت سندن صحیح نه دی په ټول سندونو باندې دا شدید الصعوبه ده دلته دې جومات کې جامعه خدیجه الکبرا للبنات مدرسه ده او چې د دې دا قاری صاحب روضه الله اهتمام کوي نو دای په ان شاء الله د سبانه داخله شروع ده چې دا د اول سپنه تر لوی دورې پورې درسونه مخینه پیداواله سبب مړیو به پته نه لګي هغه کې کوم چې د غدي د مسافر طالبان دي دا غو د هر شي پروګرام الله برابر یو الحمدلله گزاره دکی او کوم چې بنات دي نو دا غي نهاري درسي او د شپې پروګرام به نه دریم خبره چې دا ملګه مهمه ده هغه دا چې موږ دا دوره شروع کړې و دا دوه دورې وي یو دا امثال القرآن او دویم مقاصد فهم سور القرآن ورونو دې خبرو دا معنی نه کوي چې دې ورځو کې موږ او تاسو وسګاریو ازمن کارونه نه دومره کارونه دي ټول نه دي زره تخپل ویم من چې کوم ورځ د بخاری ختم وکړ نو به اجتماعات او دیر سواد را جوړ دي طرفونو باندې جراد سال د درس شروع چې درس هم پنځیش باندې ختم کړ به د مرګرو ختمونو نو بس چې بیرته هغه ستر په ورځ موږ فوټی کېنو چرالو بیرته دا درس شروع شو اوس پس دا بل شروع شوی دی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان له مشقت برداشت دی وختونو نه به فائدہ اخلو دغه دې جمعات کې چې کوم مشر مولوی شیر دی اعلان مولوی شیر ډېر دې عالم دی او اوس بیمار دی یو با هغه ته دعاګانې وکړي چې الله سبحانه و تعالی صحت ولې ورکړي موږ خپل دې بیمارانو ډک راغستیو او الله دې ته دوره ټینګي چې د قران او حدیث ته خدمت او د قران د تفسیر شروع کړی دی چې دا الله په خیر باندې سر ته ورسي او موږ به تاسو ته دعا کوو تاسو به موږ ته دعاګانې کوئ کوم ورونه او خويندې چې د دې طالبانو خدمتونه دلته کړي نو هغه ته به په اخلاص باندې دعا وکړي کله دې د دې د مالونو کې او د دې بچو اهل ته خیر او برکت پچي او الله دې کلی او دې علاقه باندې ټول باندې رحمتونه راوړي دیم دا چې د دوره کې د مرګرو خرچې باندې شوې دي د مرګر د چټ چټ چټ کې لیکلي دي د باندې خرچې لګي بقایا دي د مرګر ورسته ولاړې یو سره تعاون مو کوي موږ تاسو به دعا کوو دعا کې خواله ده سړی د الله حمد وي درود په نبی علیہ السلام وي خپل عجز پیش پټه باندې دعا وکي عموم په دعا کې وکي اخلاص په دعا کې وکي زمونږ دا یو خبره ته کوم دا لږ ذهن کې کینه وي چې ټول دنیا کې د مسلمانانو ورته څه د سترګې غړي چې دا د قران او د حدیث طالبان دي دوی به موږ ته دعاګان او کومنګ او تاسو بخل شروع دعاګانې دي خلکو ته ونکو یاد نه کو ورنن سبا مسلمان وور کې ولاړ دی او د دین نسکروټه جوړه شوې ده او دعا د مؤمن غټه اسلحه ده غټ هتیار دی موږ تاسو په ډېر په اخلاص دعا وو کما طالبان ورونه علما مرګري چې غي په درس کې موږ سره شریک شوي دي نو الله سبحانه و تعالی دې دا علمونو کې ډېر خیر او برکت ورکړي او الله دې دا غي محافظ او ناصر شي کومرونه چې علما مرګري دي هغه څنګه دا ناظم سره دي هغه د خپل نوم ورکی هغه په څنګه په قران خپويږي والله چې موږ له حیام راځي چې موږ د علماو مخکې خبرې کوو هغه نمونه ولیکي مناسب خدای چې موږ دا غونه سند وایو دا یو مسله ده چې حالا هغه دغه وایي ان شاء الله غوډه موږ ته ان شاء الله انور کم زه کې چې یو مؤمن به یو بل خیر وایي موږ به تاسو ته دعا کوو تاسو به موږ سیدو کې به یو بل ته دعاګانې کوو د فتنو دور دی فتنې ډېر په اوج کې روانې دي الله نه به دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسې د فتنو نه وساتي الحمد لله رب العالمین الحمد لله حمد الشاکرین الحمد لله على كل حال اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة دينك اللهم اجعلنا هداة دينك اللهم اجعلنا هداة دينك اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم نحن العوادون بالذنب وأنت العواد بالمغفرة فاغفر لنا مغفرة لا تغادر ذنبه فاغفر لنا مغفرة لا تغادر ذنبه اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة دينك اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت چې اولاد نه دعا او توکل الله صالح اولاد ورکړي یا الله بچی له نیکان ورکړي یا الله سترګې ول د سیاخي کې رب العالمین یا الله یا الله یا الله یا الله د چا بچی نه اخلي یا الله ته کې اهلیت پیدا کړي یا الله یا الله د چا ښځې نه اخلئ د کمو ښځو خاوندان نه اخلئ الله څوک اهلیت د دین پیدا کړي رب العالمین یا الله یا الله یا الله یا الله ورونو ما څه دعا وکړئ دا قرآن به مې ویلې غلطي به رانه ډېره شوي د الله لپاره تاسې مې معاف کړئ او الله مې دې معاف کړي یا رب یا الله دای ته زموږ سترګې غړیږي یا الله زموږ مشران علما په خاورو وخوړل الله یا الله زموږ د کشرانو کې اهلیت پیدا کړي رب العالمین یا الله ته زموږ استادانو باندې رحم یا الله زموږ استادانو باندې رحم وکړي یا الله یا الله یا الله یا الله ستاسو کتاب خادمان ډیر کې یا الله ستاسو نبی د سنت دعا ډیر کې یا رب العالمین یکړي خلکو ته دعا وکړي یا الله چې چې د طالبانو باندې مال لګولې یا الله چې ول په لاس خدمت کړي کوم خويندو له خدمتونه کړي دي کوم ورونو له کړي دي یا الله تی بدلی ورکی یا الله ټول مال کې برکت واچي یا الله ټول صحتونو کې برکت واچي یا الله د زړه حاجتونه پوره یا الله تی ناصر او معاون شي یا الله یا الله زمونږ مرګري دي زمونږ دوستان دي موږ له خاتون راکړي دي جوابونه ویلي دي الله تی په حاجتونو خفويږي رب العالمین الله تی حاجتونو لسر کی یا الله یا الله یا الله یا الله موږ ستاسو کتاب نه موجوده کې یا الله ستاسو کتاب نه محرومه کې یا الله د سی بیمارین راته ملګری چې ستاسو قران نه منګه رب العالمین د درس نه منی یا الله مرستر ولی الله تیر لري کې الله موږ نه د بیمارین لري کې رب العالمین زما ورونو ډېر مسلمانان دي چې د دنیا ګوټ ګوټ کې هغه باندې زیاتې کیږي د کافرو د لاسه د بعضې ظالمانو مسلمانانو د لاسه نه دعا ورته وکړئ چې الله تې له ظلمونو نه خلاص شي یا الله تې ناصر شي یا الله تې معاون شي یا الله تې مدد وکړي یا الله تې د ښځو د بچو د مالونو د سرونو د ټولو محافظ شي رب العالمین یا الله مسلمانان دې ګرم ګور کې ولاړ دي الله دې دې راوګس یا الله په ګرمو تیلو کې مسلمانان اوس رب العالمین یا الله په بارودو مړ شو رب العالمین یا الله په قسمه قسم مصیبتونو کې راګیر یا الله زموږ بل د جړا زینش یا الله زموږ د پرېت زینش ترتی مسلمانان یا الله یا الله تی معاون شي یا الله تی ناصر شي یا الله د شهیدانو د خزو د بچو د پلار او د مور او د ټول قوم او نسب الله تی معاون شي یا الله یا الله یا الله ته زمون جیلین رونه را خلاص کړه رب العالمین یا الله بس دې کور ته راولې رب العالمین یا الله که څه ګناه باندې نیولې د مسلمانان فجینونو کې الله ته را خلاص کړه رب العالمین یا الله یا الله د پلار او د مور د زړونو د تسل د پاره الله ته د اخلاص کیو یا الله د خزو د بچوي تب عالمین ته رحم وکي یا الله یا الله یا الله یا الله یوسف دې د مصر د جیل نه خلاص کړي یا الله ابراهیم دې د ور ته جیل نه خلاص یا الله ابراهیم دې د نمرود ته جیل نه خلاص یا الله محمد رسول الله دې د شعبې به طالب ته جیل نه خلاص یا الله بس رب العالمین دې مؤمنانو باندې رحم وکي الله یا الله دا خوشاله نه پکورونو راولي یا الله دا خوشاله نه پکورونو راولي یا الله موږ له دعا چل نه راځي د مختلف چل نه راځي د پیر چل الله د نیکانو خلق دعاګانو کې الله زموږ یا الله هندوان تبا کی یا الله یهود تبا کی یا الله نصارا تبا کی یا الله ټول کافر تبا کی رب العالمین دا د مسلمانان په ډېرې سختې الا یا الله چاته وجړو یا الله چاته پرېدو یا الله چاته خپل حاجت وي والله زموږ خو هیڅوک نشته دی یا الله د مسلمان دا د وخت سترګې الله دې په خوشاله وي یا الله دا د وینو ډکې خلې ول الله ته په خندا ډکې يا الله يا الله يا الله جمله علماء حفاظت يا الله د مدارس حفاظت يا الله زمونږ دا درسونه برقرار وساتي يا الله زمونږ چې ټول مسلمانان ورونه دي الله کاروبارونو کې ول برکت واچي ټول کې ول برکت واچي يا الله ستاسو دین چې خدمت کوي الله تعالی سره یا الله ډیر کمزوري او رب العالمین یا الله مدد وکړي یا الله مدد وکړي یا الله زم قدم په موږ آسان کړي یا الله قبر په موږ آسان کړي یا الله حشر آسان کړي الله د محمد رسول الله د حوض وبنسي الله د عرش سوري د لاندې زیاره کی یا الله ته د میزانم درنه کی یا الله مخونم سپین کی قیامت کی یا الله عمل نامې په خلاص باندې راکی الله په صراط کې مدد وکي الله جنت کې مدد وکي الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله دا عمل زمنګ قبول کړي یا الله دا عمل زمنګ قبول کړي یا الله دا عمل زمنګ قبول کړي یا الله قران ته زمنګ سینې کولاو کړي یا الله حدیث نبی ته زمنګ سینې کولاو کړي یا الله دا زمنګ اخیری دوره مگر زه رب العالمین الله شفت قران او حدیث درسونه یې الله موږ دین کې مستعمل کړ رب العالمین یا الله یا الله یا الله یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله نن چې کوم رونه راغلي دي کوم خويندې دي ختم نه راغلي یا نور مسلمانان رب العالمین د دې شرعي حاجتونه الله پوره زمونږ د قرآن ثواب الله دې تم ورسې رب العالمین ستاسو فراخه خزانه دي یا الله د مرګري به کورونو ته ځي الله د لارې د حوادثو نه وساتي الله د مصیبتونو نه وساتي الله ته زموږ معین شي الله ته زموږ مددگار شي یا الله ظالمان په موږ نه مسلط کې رب العالمین یا الله رب العالمین من باندې ورحمېږي یا الله ډېر کمزوري یو یا الله ډېر محتاج یو الله ته زموږ مدد وکړي الله ته زموږ مدد وکړي الله ته زموږ مدد یا الله زما د بیماری نه الله ته ما په خیر خلاص کې ستاسو کتاب او ستاسو نبی د حدیثو د خدمت لپاره رب العالمین یا الله څومره مشران مسلمانان چې دي په قضې او په سړي الله خسته ژوندونه ولور یا الله څومره ځوانان چې د ستاسو دین کې مستعمل کې یا الله څومره کشران چې دي الله ستاسو دین تربیه ولور الله امت کې د امام احمد او د شیخ الاسلام ابن تیمیه غونډه علما پیدا کړي